آیا جهاد ورانې او ویجاړی دی؟ آیا جهاد بې هدفه جګړه ده؟ آیا جهاد د شرق او غرب له لورې د تواغیدو په خوله د نورو لسګونو تپل شوو نومونو یوه پدیده ده؟ او که نه جهاد هغه مقدسه او سپېڅلې فریضه ده چې پایله یې د شرعي نظام انفاظ او د ټول بشریت د هر اړخیز پرمختګ او امن زېری دی اولنی مقصد زمونږ په جنګ کې او زمونږ په جهاد کې هغه دا دی چې مونږ د دې لپاره جنګېږو چې د الله رب العالمین کلمه د ځمکې په مخ باندې اوچته شي او د دې نه غیر نورې کلمې دا ټولې ښکته شي د جهاد د اصولو شرایطو مقاصدو موخو او پایلو په اړه د هر اړخیزو ځانګړي بحثونو لړۍ لدرب الكما فإما حياة د اړونده متخصصینو څخه د مختلفو دیني، سیاسي، ټولنیزو او ورته نورو موضوعاتو په اړه پوښتنې او د هغې هر اړخیز مدلل او قانع کوونکي څېړنیز ځوابونه. کوم کارونه، اقوال، اعمال دي چې سړی پرې د اسلام نه خارجېږي؟ مسلمان چې د اسلام نه خارجېږي، د هغې ډېر اسباب علماء کرامو ذکر کړي دي، تر دې چې بعضې علماء کرام پېنځه سوو ته هم رسوي او دوه سوو درې سوو ته هم رسوي، خو شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هغې په خپل کتاب کښې چې نواقض الاسلام په لسو خبرو کښې چې را جمع کړي دي او په هغې کښې تفصیلي دا چې دا ټول اسباب الکفران او ونواقض الایمان څلور دېرش او پېنځه ویشت کښې چې را جمع کېږي پوښتنې او څېړنیز ځوابونه د هرې دوشنبې په ماښامنۍ خپرونه کښې دویمه برخه په نننۍ خپرونه کښې تاسو ته وړاندې کېږي چې په دغه کښې هم د اسلامي خلافت د مجاهدینو او خوارجو د صفاتو تر منځ مقایسه ده نو بیا به تاسو په خپله پوه شئ چې څوک خوارج دي او څوک نه دي راځئ دغه ځواب دویمه برخه واورو انشاءالله په راتلونکي خپرونه کښې به دغه ځواب درېیمه او وروستۍ برخه تاسو ته وړاندې شي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ټولو خوږو اورېدونکو د خلافت غږ اورېدونکو مؤمنو او توحید پال ورونو او خویندو السلام علیکم ورحمت الله د خوارجو بل صفت چې د خلیفه لپاره قرشي کېدل شرط نه وایي الحمدلله دا صفت خو د خوارجو هم نن د خلافت اسلامي د دښمنانو مبارک شه ځکه چې د خلافت اسلامي مجاهدین دا عقیده لري چې د خلیفه کېدلو لپاره د نورو شرایطو برسېره د قریشیت شرط ضروري دی ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي الائمة من قریش خلفا به د قریشو څخه وي او په دې معنا کې نور ډېر احادیث هم روایت شوي دي دا قسم احادیث د خلافت اسلامي مخالفینو پر مخ ډېر زورور او زوردار وار او ګزار دی القاعده او امارت پاکستان او نور جهادي ګروپونه نن د خوارجو دغې عقیدې ته معتقد دي خو بدبختانه دوی ډېر په سپین سترګۍ نن د خلافت مجاهدینو ته خوارج وایي او قلب الحقایق کوي واقعیتونه پټوي خو لمر په ګوتو نه پټېږي نن وګورئ چې د خلافت د مجاهدینو خلیفه څوک دی د چا لمسی دی الحمدلله ثم الحمدلله زموږ خلیفه قرشي حسیني دی د نبي صلی الله علیه وسلم او فاطمې رضی الله عنها د لمسو څخه دی او د خلافت لپاره ټول شرطونه ورپکې پوره دي د مسلمانانو دوست او د ټولو کفارو دښمن دی نو امارت پاکستان او نورو ټولو جهادي ګروپونو او بالخصوص د القاعده مجاهدینو لپاره ضروري ده چې سوچ وکړي او فکر وکړي چې نن د دوی بیعت له چا سره دی ایا دوی د قرشي سره بیعت لري ایا دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث چې فرمایي العیمة من قریش عمل کړی دی ایا دوی دې حدیث ته معتقد دي ایا د دوی مشران د دې حدیث مصداق دي ای د القاعده مجاهدینو ځانونه د ډاکټر ایمن ظواهري د شومو اهدافو څخه مه قربانوئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره د ظواهري په پښتو کښې مه ورغورځوئ ظواهري خطا کېږي خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې نه خطا کېږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبر ورکولو کښې نه خطا کېږي ای د امارت پاکستان تېروتلی مجاهده! د امارت پاکستان مشران خو په کوېټه او اسلام اباد او پېښاور کښې بنګلې لري، د تورو ښيښو په قېمتي ګاډو کښې ګرځي، قېمتي پلاټونه او کورونه ورته آی اېس آی مهيا کړي دي، لکن ستا ايمان ای مجاهده ډېر په وړيا توګه خرابوي او باطلوي، د دوی د خواهشاتو قرباني مه ګرځه، د دوی د خبيثو اهدافو لپاره خپله دنيا او آخرت مه تباه کوه، ای تېروتلی ناپوهه مجاهده! هغه چا ته د مشرۍ حق مه ورکوه چا ته چې شریعت د مشرۍ حق نه وي ورکړی. شریعت اسلامیه غیر قریشي ته د خلیفه کېدلو اجازت نه دی ورکړی، نو ته څرنګه د دغسې کس لپاره د حدیث خلاف د مشرۍ حق ورکوې او بیا د ناحقه مشرۍ لپاره خپل ځان قربانوې او خپل دنیا او اخرت تباه کوې؟ مجاهده! نن ژوندی یې. دنیا دارالتوبه ده، ځه شه، توبه وکړه او د خلافت د کاروان سره مل شه، مخکې له دې څخه چې د خلافت د زمري مرمۍ دې سینه در سورۍ کړي او د همېشه لپاره جهنمي وګرځې. او د خوارجو بل صفت چې نصوص او ادله په غلطو او خطا محملونو حملول او د خپلو خواهشاتو مطابق په غلطو معنو باندې حملول دا صفت هم لله الحمد د خلافت په بچیانو کښې نه شته د خلافت مجاهدین او علما نصوص په هغو محملونو او مصداقونو حملوي چې کوم محملونه سلف صالحینو ذکر کړي دي او فهم ترې د سلف صالحینو د فهم مطابق اخلي او د خوارجو دا صفت د حرمینو شریفینو سلولي او مرتد حکومت علماو کښې موجود دی کوم چې عبارت دی د اللجنة الدائمه للبحوث العلمیه او هئتو کبار العلماء څخه او همدغه رنګې د افغانستان او پاکستان او نور تش په نامه اسلامي حکومتونو علماوو کښې دا صفت د خوارجو موجود دی يعني هغه علماء چې د دغې مرتدو حکومتونو تائيد کوي او ورته اسلامي وايي ځکه دوی نصوص او ادله د خپلو خواهشاتو او خبیثو ریالونو او ډالرو او پلیتو منصبونو د حصول لپاره کفارو او مرتدو حکامو ته مسلمانان او د خلافت اسلامي د اسلام اصیلو بچیانو ته کافر یا خوارج وایي او د قرآن کریم هغه ایتونه چې د کفارو او منافقانو په هکله نازل دي چې په مځکه کې د فساد نه کولو مفهوم واده ایتونه دي د خلافت اسلامي په مجاهدینو تطبیقوي فساد چې حقیقت کې کفر ارتداد او الحاد او نفاق ته وایي ولې دوی په جهاد تطبیقوي د الله په لاره کې په قتال یې تطبیقوي نو د خوارجو همدغه صفت لکه چې په صحیح بخاري کي د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اثر دی، فرمايي، انهم انطلقوا الي آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین خوارجو هغه ایاتونه چې د کفارو باره کښې نازل وو په مؤمنانو یې تطبیق کړل او دا کار د اوس وقت خوارج هم کوي د فساد اطلاق اکثر په قرآن کې د کفر او نفاق او د حق د مخنیوي په حقله شوی دی لکن د نن زمانې خوارج صفته ملیان ولګېدل، فساد په جهاد او قتال فی سبیل الله سره تفسیروي او تعبیروي. لله الحمد د خوارجو یو بد صفت هم د اسلامي خلافت په مجاهدینو کښې وجود نه لري، بلکې د خوارجو ټول صفات د خلافت په دښمنانو کښې وجود لري او پوره پوره ورکې موجود دي. د خوارجو بل صفت وو په ایمان کښې استثناء حرام ګڼل، یعنې انا مؤمن ان شاء الله، یعنې زه انشاالله مؤمن یم دا ویل حرام ګڼل او د حراموالي عقیده یې ساتل لکن لله الحمد دا عقیده د خلافت د منهج سره تضاد لري او د خلافت بچیان د دغې عقیدې څخه مبرا او بېزاره دي ځکه د خلافت اسلامي د قایدینو او مجاهدینو عقیده کاملا د اهلسنه والجماع عقیده ده کومه چې د قرآن او سنت علی فهم سلف څخه ماخوذ ده انا مؤمن ان شاء الله ته استثنا فی الایمان وایي د عقیدې په کتابونو کښې علما د استثنا فی الایمان په حقله درې قوله لري اول قول استثنا فی الایمان واجب ده دا د کلابي قول دی ځکه دوی وایي موافات معلوم نه دی خاتمه مجهوله ده نو ځکه انا مؤمن ان شاء الله ویل واجب دي دوهم قول د مرجیت الفقها دی چې استثنا فی الایمان حرامه ده او دریم قول د جمهورو اهلسنه والجماعه دی چې جایز ده یعنې استثنا کول او نه کول دواړه جایز دي خو په دوه اعتبارونو سره ځکه د ایمان دوه مرتبې دي یو مرتبه یو مرتبه ده د ایمان ایمان مطلق یعنې ایمان کامل نو استثنا په دې مرتبه کې جایز ده او دغه استثنا تعلق لري د متطلباتو او مقتضیاتو سره او تعلق یې د اعمالو سره دی نه د تصدیق سره چې قول القلب دی نو استثنا فی الایمان جایز ده ځکه که انا مؤمن وویل شي او انشاالله ورسره ونه ویل شي نو تزکیه به را شي د ځان صفایي بیانول او د ځان تزکیه به را شي او دا خو ټیک کار نه دی ځکه خو الله فرمایي فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا د خپلو ځانونو صفایي مه ښایئ الله په تقوادارو ښه پوهېږي نو ایمان چون مرکب دی د قول او عمل نه او قول عام دی شامل دی قول القلب واللسان ته او عمل هم عام دی شامل دی عمل القلب والجوارح ته نو استثنا فی الایمان راجع ده اعمالو ته نه تصدیق ته نو شک فی الایمان نه را ځي او د ایمان بله مرتبه د مطلق ایمان ده چې عبارت دی د تصدیق څخه نو استثنا راجع ده ایمان مطلق ته نه مطلق ایمان ته نو په لهذا استثنا په ایمان مطلق کې جایز ده او متعلق ده د اعمالو سره نو که استثنا ونه شي نو تزکیت النفس لازمېږي او دا حرام کار دی البته په مطلق ایمان کې استثنا ټیک نه ده او مرجعة الفقهاء چې استثناء فی الایمان حرام ګڼي دا د دې وجې چې ایمان د دوی په نزد عبارت دی د تصدیق څخه فقط نو که انشاءالله وویل شي ورسره نو راجع به وي تصدیق ته نو مستلزم کېږي شک ته او په تصدیق کښې شک راتل خو کفر دی البته د دوی مذهب له دې وجې باطل دی چې دوی ایمان عبارت واخېستلو د تصدیق فقط څخه او حال دا چې ایمان بسیط نه دی بلکې مرکب دی قابل د زیادت او نقصان دی اجزا لري قول القلب واللسان او عمل القلب والجوارح اجزا دي د خوارجو بل صفت او علامه او عقیده وه خروج او پاڅون کول د ظالم او فاسق خلیفه او امیر په مقابل کې یعنې هغه ظالم او فاسق امیر چې کفر صریح او بواح ترې نه وي صادر شوی لله الحمد د خلافت اسلامي مجاهدین د دې عقیدې او صفت څخه بري او بېزاره دي. د خلافت د مجاهدینو قتال او جهاد او پاڅون یا د مرتدو حکامو په ضد دی او یا د اصلي حربي کافرو په ضد دی. اوس وخت کې چې تش په نامه اسلامي هېوادونو باندې کوم حکام مسلط دي، دوی کلمه ګو کافر او مرتد دي. د دوی څخه په لسګونو د اسلام نواقض صادر شوي دي، دوی خپل اسلام مات او ټوټه ټوټه کړی دی او د لا اله الا الله کلمه یې بار بار ماته او بې مفهومه ګرځولې ده او د طوطي په شان یې ګردان دوی ته هېڅ فایده نه لري، تر څو چې د دې کلمې په متطلباتو او مقتضیاتو او شروطو باندې راتګ ونه شي. دا کلمه د مسلمان څخه د توحید عقیده او ژوند غواړي، دا کلمه د تا څخه ولاء المسلمین او عداء الکافرین والمشرکین غواړي. اسلام او ایمان فقط د لااله الا الله یا د لمونځ نوم نه دی، بلکې اسلام پوره دین ته وایي. اسلام پوره دین دی، تګلاره ده. بعضې اسلام منل او بعضې نه منل دا د ټول اسلام نه منل دي. لکه په یو پېغمبر کفر کول په ټولو پېغمبرانو کفر دی او په یو ایت کفر کول په ټول قرآن کفر دی د خلافت اسلامي غورالي مجاهدین او امرا مشران دا عقیده لري چې د اصلي کافر او مرتد کافر په مقابل کې پاڅون او قتال فرض دی او دې ته د قرآن او شریعت په اصطلاح کې جهاد او قتال فی سبیل الله وایي البته که د امیر شرعي څخه نواقص د اسلام او د لا اله الا الله ماتوونکي نه وي صادر شوي خو ظلم یا فسق او فجور ترې صادر شي نو په ګناه سره چې د کفر څخه ښکته وي د امیر په ضد خروج او پاڅون حرام کار دی او د دې لپاره دلیل د پېغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي رسول الله صلی الله وسلم فرمایلي دي دعانا رسول الله صلی الله علیه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله قال إلا قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان بخاري ومسلم روایت دی عباده بن صامت رضی الله وایي نبي علیه السلام مونږ را وغوښتلو مونږ ورسره بیعت وکړلو نو بیعت کښې دا خبرې وې چې له مونږ نه نبي صلی الله وسلم بیعت واخېستلو په اورېدلو او منلو په خوشحالۍ او غیر خوشحالۍ کښې او په سختۍ او اسانتیا کښې او په داسې حال کښې هم چې له مونږ څخه زمونږ حقوق منع کړی شي هم به اطاعت کوو او دا چې مونږ به د حکامو او مشرانو سره جګړه نه کوو تر څو چې ترې صریح او بوح کفر نه وي لیدل شوی یعنې ښکاره کفر ترې نه وي ليدل شوی ظني او وهمي کفر نه بلکې بادلیل او مدلل کفر نو د دې حدیث څخه ثابت شو چې د مسلمان امیر په ضد پاڅون حرام دی تر څو چې په ښکاره کفر سره کافر شوی نه وي او ښکاره کفر فقط دا نه دی چې په خوله ووایي چې زه کافر یم بلکې د ښکاره کفر څخه مراد دا دی چې داسې قول یا فعل وکړي یا اعتقاد وساتي چې د دلایلو په رڼا کښې هغه کفر وي لله الحمد د خلافت مجاهدین د مرتدو حکامو او مرتدو شیعو په ضد مقدس جهاد او قتال فی سبیل الله کوي او دوام ورکوي تر هغې چې د دوی د نجس وجود څخه مقدس ځایونه او مځکې حتی ټوله مځکه د شرک او کفر د تسلط څخه وژغورل شي او اسلامي خلافت په وړاندې زورور کافر او مشرک پاتې نه شي او په ټوله دنیا د الله قانون مسلط شي او مسلمانان د عزت او حریت د ژوند څښتنان شي خو افسوس صد افسوس د القاعده او امارت پاکستان په مجاهدینو او د هغه جهادي تنظیمونو په حال چې نن د خلافت اسلامي په ضد یې اسلحه پورته کړې ده او خپل ټول توان او طاقت د خلافت او توحید او شریعت اسلامي په خلاف استعمالوي یو طرف ته ورکې د خوارجو دغه بد صفت موجود دی چې د شرعي امیر خلیفه په ضد یې پاڅون او جګړه شروع کړې ده او بل طرف ته د دوی د دغې جګړې فواید نېغ په نېغه د الله د دین دښمنانو ته ورځي او بیا لا دا چې دوی د دغې جګړې اوامر د الله له دښمنانو یهودو او نصاراو او آی اس آی څخه مباشرتا اخلي او د اوباما ملعون په مشرۍ ټلواله کې برخه لري او نه پرېږدي چې د قرآن او سنت حکومت راشي خلافت علی منهاج النبوه قایم شي او مسلمانان د ذلت او ظلم او بربریت څخه وژغورل شي او د ارام ساه واخلي او د خوارجو بل بد صفت او علامه هغه دا چې دوی شروط تکفیر او موانع تکفیر ته نه ګوري او په ظنونو او شبهاتو او خواهشاتو سره مسلمانان تکفیروي اوس ګورو چې ایا دا صفات دا شرایط د تکفیر او دا علامات د تکفیر ایا د خلافت په مجاهدینو کښې وجود لري او که نه هسې ورته خلک خوارج وایي نو خوارج شروط تکفیر او موانع تکفیر ته نه ګوري او په ظنونو او شبهاتو او خواهشاتو سره مسلمانانو ته کافر وايي او تکفیروي یې الحمدلله د خلافت اسلامي مجاهدین کشران او مشران ټول د دې عقیدې او عمل څخه بري او بېزاره دي او د مطلق معصیت په وجه د چا تکفیر نه کوي بلکې په نواقض الاسلام او مکفراتو سره تکفیر کوي او تکفیر د شروط او موانعو په رڼا په رڼا کښې مقدس عبادت ګڼي نه ورکښې افراد کوي لکه د خوارجو په شان او نه ورکښې تفرید کوي لکه د مرجیو په شان بلکې د دوی په منځ منځ کښې چلېږي که چا کې مکفره ګناه او معصیت موجود شي او شرطونه د تکفیر متوفر وي او موانع د تکفیر منتفي او مرفوع وي نو بیا تکفیر واجب بولي او مقدس عبادت ورته وایي ځکه په تکفیر باندې د مرتد قتلول بنا دي کوم چې واجب دی او همدغه رنګې په تکفیر ولا او برا بنا ده کوم چې واجب دی فلهذا تکفیر مطلقا مضموم هم نه دی او مطلقا ممدوح هم نه دی بعضې تکفیر عبادت دی ممدوح دی او بعض یې مضموم او ګناه کبیره ده که مسلم ته بغیر د وجود د مکافر څخه کافر وویل شي نو دا ګناه کبیره ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي ومن قذف مؤمنا بکفر فهو کقتله او په یو بل روایت کښې دي ومن رما مؤمنا بکفر فهو کقتله صحیح بخاري کښې دا روایت دی، چا چې مسلمان ته کافر وویل نو ده دومره ګناه وکړله لکه هغه مسلمان چې یې قتل کړی وي او قتل د مسلم خو کفر نه دی بلکې معصیت کبیره دی تر څو چې قتل د مسلم ته حلال ونه وایي او کوم چې هغه حدیث دی چې نبي علیه صلات وسلام وایي چا چې چا چې چا ته کافر وویل نو دا د کفر کلمه ځای ګوري که په هغې کښې موجود ځای د دې کفر خو په هغه باندې حملېږي او که نه نو بېرته ده ته واپس کېږي نو د واپسۍ نه مراد دا نه ده چې دی پرې کافر شو رښتیا اسلام نه ووته بلکې مراد دی نه یعنې د هغې ګناه را واپس کېدل دي چې د هغه ګناه د دغې کلمې ګناه ورته را واپس کېږي چې دې مسلمان ته کافر ویل ده نو ګناه یې څه ده ګناه یې دا ده چې دې حدیث کښې ذکر شو بیان راغی چې په هو که قتلي ګناه یې دومره ده لکه د یو مسلمان په ناحقه وژل لکن د چا کفر چې بواح او صریح وي نو دغسې کس ته کافر نه ویل کفر دی دا ډېره حساسه مسله ده خلقو ته د جهل له وجې دا ډېره غټه خبره معلومېږي چې مسلمان ته کافر وویل شي، البته غټه ګناه ضرور ده لکن کفر ته نه رسېږي او بل طرف ته کافر ته مسلم ویل دا کفر دی، مسلم پرې د اسلام د دایرې څخه بهر کېږي، ځکه دا د الله رب العالمین تکذیب دی چې الله چا ته کافر وایي او ته ورته مسلم وایي، لکن علماء سو او درباري ملایانو یو جانب ته چې مسلم ته کافر مه وایه ډېر زور لګولی دی، پام چې ګوره! مسلم ته کافر ونه وایي و پام کوه غواړي چې کلي مکو ته کافر ونه وایي په دې ډېر زور لګولی دی او دا ځکه چې دې خبره کې ظاهرا مرتدو حکامو ته فایده رسېږي چې دا حکام خو مسلمانان دي لا اله الا الله وایي لمونځ کوي نو دوی ته کافر مه وایه تدلیس او تلبیس کوي د حکامو صریح کفر ورته په نظر نه ورځي لکن بې مفهوم او بې شروطه کلمې ویلو ته ډېر په برندو برندو ګوري لکن د بل جانب خطر نه سترګې پټوي چې کافر ته مسلم وایي او حال دا چې دا کفر بواح دی په دې کار سره د اسلام د دایرې څخه بهر کېږي د ډېرو سلفو صالحو څخه دا اصل رانقل دی چې فرمایي من لم یکفر الکافر فهو کافر څوک چې کافر ته کافر ونه وایي هغه خپله کافر کېږي او د سلفو دا اصل د نصوصو څخه ثابت او مستنبت دی کافر ته کافر ویل واجب دي لکه ظالم او فاسق ته عادل ویل حرام دي او لکه چې عاقل ته او شارب ته عاقل ویل او نایم ته مستیقظ او مستیقظ ته نایم ویل، ناجي ته ذاکر او ذاکر ته ناجي ویل، جالس ته قایم او قایم ته جالس ویل، قلب الحقایق دی، همدغه رنګې کافر ته مسلم ویل دروغ او قلب الحقیقت دی او مسلمان پرې د اسلام له دایرې څخه بهر کېږي او کافر کېږي او له دې وجې چې کافر ته کافر یو څلوېښتمه صفحه کښې وایي هېڅ مسلمان د اسلام څخه تر هغه نه خارجېږي تر څو د قرآن کوم ایات رد کړي او یا د پېغمبر صلی الله وسلم حدیث رد کړي او یا د غیرالله لپاره لمونځ وکړي او یا غیرالله لپاره ذبح حلالکه وکړي که یې دې کفریاتو کښې کوم کفر وکړو نو بیا په تا واجب دي چې د اسلام څخه یې خارج کړې یعنې په تا واجب ده چې کافر به ورته وایې یعنې کله چې د یو چا نه ناقص صادر شو د اسلام ماتوونکی د لا اله الا الله ماتوونکی څیز صادر شو نو امام بربهري وایي چې په تا باندې دا واجب ده چې هلته به بیا کافر وایي بیا به چپ نه پاتې کېږي او د حرمینو شریفیانو سلولي مرتد حکومت د قضا پخواني رئیس ابن باز صاحب په خپل کتاب مجموع فتاوا ابن باز کښې ویلي دي، فالواجب علی المسلمین ان یتبرء من عابد غیر الله وان یعتقد کفرهم وضلالهم حتی یؤمنوا بالله وحده پر مسلمانانو فرض او واجب ده چې د غیرالله د عبادت کوونکي څخه براعت وکړي او د هغې د کفر او ضلالت عقیده وساتي واجب ده فیې یعنې تر دې چې یوازې پر الله ایمان وساتي او د سعودي د علماو نه یو معتبر عالم ابن عثیمین شیخ هم ویلي دي تکفیر المعین اذا وجد سبب تکفیره واجب د یو معین شخص تکفیر هغې ته کافر ویل چې کله د تکفیر دپاره سبب موجود شي نو دا تکفیرول یې واجب دي ثمرات التدوین من مسائل ابن عثیمین په دې کتاب کښې دا عبارت دی او همدارنګې په القول المفید علی کتاب التوحید کښې هم دا عبارت موجود دی دې ته ورته عبارت هغه ده وایي یجب الا نجبن عن تکفیر من کفره الله ورسوله یعنې د معین شخص د تکفیر سبب چې موجود شي نو تکفیر واجب دی او وایي لازم ده چې مونږ د هغه چا تکفیر څخه بزدله نه شو چا ته چې الله تعالی کافر ویلي وي د دې علماو د اقوالو څخه معلوم شو چې کافر ته کافر ویل فرض دي واجب دي او دا ډېره ضروري خبره ده نو لله الحمد چې د خلافت اسلامي مجاهدین مشران او کشران ټول د چا بې دلیل او بې موجبه تکفیر نه کوي بلکې د کافر تکفیر واجب او فرض بولي ځکه چې ولا او برا پرې بنا دي او ولا او برا خو فرض او واجب دي او قانون دا دی چې ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب چې د څه شي بغیر واجب نه پوره کېږي هغه هم واجب وي نو ولا او برا خو واجب دي او دا بغیر د تکفیر څخه نه شي کېدلی نو تکفیر هم واجب شو او الحمدلله بې دلیل او بې موجبه تکفیر کوونکي خو د خلافت اسلامي دښمنان دي چې د خلافت د مجاهدینو تکفیر کوي لکه د حرمینو شریفینو سلولي مرتد حکومت علما لکه د هیئت کبار العلما عضوه شیخ ششري چې د خلافت اسلامي د مجاهدینو د خلافت د مجاهدینو یې ډېر په سپین سترګۍ سره تکفیر وکړلو او خپل جرم یې په نورو وروتپو اللهم صل وسلم علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعين د خلافت غږ راډیو مؤمنه مجاهد اورېدونکو تاسې د پوښتنې او څېړنیز ځواب خپرونه واورله چې پکې د شیخ صاحب نه مونږ دغه پوښتنه کړې وه چې د اسلامي خلافت مجاهدین خوارج دي که څنګه شیخ صاحب تاسو ته ځواب وایي او په دغه کښې د خوارجو اسلامي خلافت د مجاهدینو د خوارجو ټاپې مو سمبال او د اسلامي خلافت پر خلاف مو وازې کړې خولې در ټولې کړئ. تاسو باید پر دې پوه شئ چې مونږ ستاسو له هر قسم رازونو، بحثونو او خصوصي مجلسونو خبر یو. د لوی الله جل جلاله حمد وایو چې اسلامي خلافت اوس پر پراخه پیمانه نفوذ لري. اوس په ټوله نړۍ کې سربازان او سرښندونکي فدایان لري توبه وباسئ که مو له خپلو شومو تګلارو لاس په سر او په اخلاص سره توبهګار نه شولئ نو لرې نه ده چې د دولت الاسلام د زمرو د تکبیر ملکوتي غږونه د ځلېدونکو تورو برېښنایي ګزارونه د مستو اسونو شاهار او هیبتي غږونه ستاسو د کور تر درشله در ورسېږي د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! زه همدا شېبه د خیاطۍ په یو دوکان کښې ناست یم چې یو دوه تنه ځوانان دي او مشینونه یې مخې ته دي او خیاطي کوي. له دوی سره غږېږم چې دوی څه خبرې لري او دوی د مجاهدینو څخه څومره خوشحاله دي او همدا راز په دې کاروبار کښې د دوی د کورنۍ ګذاره کېږي او که نه؟ ټوله کې د خلافت په خاوره کښې ژوند څنګه تېرېږي؟ دوی سره به وغږېږم. لومړی خو تاسې ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ستاسې نوم څه شی دی؟ پلار نه هم تګ کړی ده بس خیاطي او بس الحمدلله ښه ساعت کښې تېر دی اوس اظهر ساعته پورې ماشاءالله مجاهدین درته کالي راوړي که نه رختونه راوړي او که نه الحمدلله ولې نو ډېر کالي راوړي بس همدې مجاهد سره زمونږ ساعت وخت تېر دی بس همدلته همدو سره زمونږ ګزاره هم روانه ده بس خیاطي کوو بس هغو مونږ سره او مونږ هغو سره بس وخت ساعت تېروو سره بس چې څه وخت پیسې راوړم بیا بې وسه مو بس جامې را کوي پیسې نغدې را کوي پخوا خو به داسې وو چې بس سل بې را کوې درې سوه به بیا در کړم بس مجاهدین وروڼه چې دي بس دلته را شي بس جامې راوړي رخ دلته خوښ کړي بس یو پنځوس سل روپۍ بس ښه ګزاره روانه ده بس هغې کښې پاتې شي بل ګنډلو روپۍ چې څه وخت جوړه وړي بس نغدې پیسې راله را کړي بس وخت سخت تېر دی. ماشاءالله الحمدالله یعنې ستاسو د کاروبار موانع خو نه یې ګرځېدلی کاروبار کښې خو کوم تغییر نه یې راغلی الحمدالله هغه ده چې ښه ښایسته دوکان دې جوړ کړی دی د زنانو کالي هم دي ورکړي او د سړیو کالي هم ورکې شته دی کاروبار دې ښه روان دی جوړه کالي په څو ګنډې جوړه خو اوس مخکې هر رقم ګنډله څلور نیم سوه روپۍ پېنځه سوه روپۍ تېزه جوړه کراره بس اوس مجاهد وروڼو بس یو رېټ ټاکلی دی څلور سوه روپۍ که تېزه یې غواړې او که په کراره یې غواړې بس هماغه څلور سوه روپۍ جوړه ګنډو او بل داسې دی چې بس پخوا پر طالب هغه باندې زموږ خیاطي ډېر تحریر کړی دی الحمدلله یو خو داسې چې خلافت په خاوره کښې پراته یو بس لمونځ اودس هر څه جمع سره ښه په وخت باندې بس کار روزګار مو الحمدلله داسې دی چې ډېر د مخکیني نه ښه شوی دی برکت په کښې زیات شوی دی نورې پیسې هماغه دي خو برکت کې زیات دی، بل دا چې دی مجاهد الحمدلله نن ورځې پورې موږ سره ظلم نه دی کړی، زیاتی را سره نه دی کړی، بس چې قرض یوسي موږ ورته بیا داسې وایو چې پیسې راوړه، چې بس پیسې څه وخت ور سره پیدا شي دوکان یې په خپله راوړي، ښه پیسې وروره واخله حق دې لنډ کړه، خو کوم یو مجاهد شهید شي د هغې د په طلب پیسې لیکل شوي، بس چې څه وخت پیسې را شي بس بل مجاهد له پیسې ورکړي، بس پیسې موږ ته خپله را رسېږي، بس دلته څوک زیاتی نه شي کولی، د چا حق نه شي خوړلی. الحمدالله الحمدالله دا چې تاسې ډېر زیات خوشحاله یاستئ د مجاهدینو سره خوشحاله یاستئ تاسې ته به هم پته یي که تاسې هم چېرته لاندې سیمو ته تللي یاستئ نو خلک به زموږ په رابطه ستاسو نه قسم په قسم پوښتنې کوي خلکو سره دا پوښتنې دي چې مطلب د رسنیو همداراز د کفارو تواغیتو د کفر ملاتړو اسلامي خلافت ډېر زیات بدنام کړی دی وایي چې دوی ماشومان وژني خلک سره ظلمونه کوي خلک له کورونو وباسي داسې خبرې کوي، د خلافت مجاهدین یې داسې بو بله کړي دي خلکو ته، حال دا چې بیا ځینې عوام هم د دوی په خلاف باندې پاڅون وکړي، داسې خلکو ته دې څه پېغام دی؟ بس الحمدلله نن ورځې پورې موږ سره چا زیاتی نه دی کړی او که څوک دا خبره کوي چې یارې خلافت لیا ظالم دی لیا ماشومان وژني لیا چا ته کوم دغه رسوي تر نن ورځې پورې هېچا ته ظلم زیاتی نه دی رسولی راشي دلته دې وګوري په خپله باندې خبر به شي پته به ورته ولګي ولې چې موږ خو ډېر پخوا نه همدلته پراته یو خان په څېر باندې الحمدالله خلافت چا سره نن ورځې پورې کوم ظلم زیاتی نه دی کړی بس خلافت کښې الحمدالله ښه ارام ژوند دی ښه حقوقي ژوند دی ښه پېنځه وخته جمع خپل لمونځ اودس ماشومان مدرسو له درلو بس ډېر ماشاءالله مونږ دپاره خلافت ښه دی خلک خو دا اواز یم کړي چې دوی کلینیکونه بند کړي دي مدرسې او مکتبونه یې بند کړي دي دا خبره تر کومه حقیقت لري او ستاسې ماشومان سبقونو ته ځي مدرسو ته ځي که نه الحمدلله زموږ ماشومان هم مدرسو ته درومي پخوا په څېر باندې هغې نه یې اوس ښه کتابونه ورکړي هغې نه ښه سبقونه یي او بس مدرسو نه هم درومي او ښه ښایسته هغې نه ښایسته مدرسې هم ډېرې شوي ماشومان هم ورله زیات را درومي هر څه پکې ډېر دي الحمدلله څومره ماشومان چې دي د درې کالو نه پورته تر شلو کالو پورې هر یو کس کولی شي چې خلافت مدرسو ته لاړ شي خپل سبقونه وي خپل درسونه وي خلک ورسره خوشحاله دي که نه؟ الحمدلله ډېر ورسره خوشحاله دي یا د مخکېني نه اوس ډېر خوشحاله دي ښه رویه یې ده ښه هغه یې دی چا سره زیاتی نه دی کړی چا سره ظلم نه دی کړی ډېر ښایسته روان دي او ښایسته ژوند او الله پاک دې دوی له ډېر هغه ورکړي عمر او الله پاک دې دوی کامیاب کړي او الله پاک دې تل دوست څومره ډېره ګي وخورې دې الله پاک ډېر کن دې نور او هېڅ څه زیاتی ظلم مې تر نن وخته پورې چا سره نه دی کړی الحمدلله ډېر ښایسته او ډېر ښکلی ژوند او پخوا په څېر الحمدلله ډېر ښه دی اوس ډېره ښه ده چې تاسې خوشحاله یاستئ خلافت غږ راډیو واورئ که نه او خلافت غږ راډیو الحمدلله هر وخت اورو زمونږ جمع په پابندې شپږ بجې شوې ده خو راډیو چالان وي بس مونږ جمع له لاړ شو بس چې راځو شپږ نیم بجې بس بېرته راډیو ته کښېنو ټول خلافت راډیو غږ راډیو هر څه خبرې مونږ اورو او په اخره کښې تا ته کوم یو نظم نشر کړم څه درته نشر کړم چې ورور جانه زمونږ هغه نظم ډېر زیات خوښږي چې اخره کښې مونږ ته نشر کړې چې قریبا قریبا فسوف العجیبه قریبا قریبا فسوف العجیبه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې مونږ ته مو وخت راکړ مونږ سره مو خبرې وکړې کور مو ودان ژوندي اوسئ غربیانو او اروپایانو د ښځو په عزت پورې څومره خندا شروع کړې ده او د ښځې مرتبه یې څومره له خاورو سره خاورې کړې ده. اسلام ښځه په خپل سیوري کښې د عفت، پاکدامنۍ، امن، مینې، عاطفي او دغه راز د ژوند په نورو خوږو نازوي. او غربي داړه مار یې د غولوونکو اصطلاحاتو، حقوقو او سمبولیکو نومونو په پلمه بې حیایۍ، بې لارۍ او بې دینۍ په خُم کي رنګوي او د عروج له هسکئ د ذلت او پستۍ اخري پوړۍ ورته را پرېباسي. دا او اړونده نور ډېر څه په دې ځانګړې لړۍ کي اورېدلی شئ. ما انسانان او پېریان نه دي پیدا کړي مګر د دې لپاره چې زما بندګي او عبادت به کوي. په دې جن او انس کې سړي او ښځې ټول داخل دي. لکه بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینه حیاة طیبه چا چې نیک عمل وکړه که هغه نارینه یي او که ښځینه یي نو دوی ته به ښایسته ژوند ورکړو او د دی د ښایسته عملونو په بدل کې به دی ته ښایسته اجر ورکړو نو زما عزتمندو خویندو لکه څنګه چې الله رب العالمین سړي مکلف کړي دي همداسې الله رب العالمین ښځې مکلفې پیدا کړي دي مکلف مخلوق پیدا کړی دی او څرنګه چې الله سبحانه وتعالی سړو ته په ژوند کې مسؤلیتونه ورسپارلي دي نو داسې ښځینه انسانان هم مسؤول مخلوق پیدا کړی دی دی ته مسؤلیت په غاړه کې ور اچولی دی لکه څنګه چې الله رب العالمین سړي د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي همداسې الله رب العالمین ښځې د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي لکه څنګه چې الله رب العالمین د سړو نه دا غواړي چې الله رب العالمین ته د ځان نږدې کېدو اسباب ولټوي نو همداسې الله سبحانه وتعالی د ښځو نه غواړي چې په نیکو اعمالو باندې د الله رب العالمین ته ځان نږدې کړي او څنګه چې الله رب العالمین د سړو دپاره جنت او جهنم پیدا کړي دي، همدغسې د ښځو دپاره جنت او جهنم پیدا کړي دي. نو د همدې وجې نه لکه څنګه چې سړو له په کار ده چې خپل مکلفیت وپېژني، همداسې د ښځو لپاره په کار ده چې خپل مکلفیت وپېژني او لکه څنګه چې سړو له په کار ده چې خپل مسؤلیت وپېژني، داسې ښځو له هم په کار ده چې خپل مسؤلیت وپېژني. او لکه څرنګه چې د سړو دپاره په کار ده چې خپل دین زده کړي، همداسې د ښځو دپاره په کار ده چې خپل دین زده کړي، ځکه چې زما عزتمندو خویندو همدغه دین زمونږ او ستاسې دپاره په دنیا او آخرت کې د کامیابۍ ذریعه او سبب دی او د دې دین نه غیر زمونږ او ستاسې دپاره د کامیابۍ سبب بل هېڅ شی نه شي کېدلی نه مونږ او تاسې په ډېرو پیسو باندې سعادت او نېکبختي موندلی شو نه مونږ او تاسې په ښو کورونو او په ښو ابادیو باندې سعادت او نېکبختي موندلی شو، بلکې ښایسته ژوند، خوشحاله ژوند په دنیا او په اخرت کې چې الله رب العلمین موږ او تاسې ته راکوي، نو دا به هغه وخت راکوي چې موږ د الله رب العلمین په دین باندې وچلېږو او په دین باندې موږ او تاسې هغه وخت چلېدای شو چې د الله رب العلمین دین هم په پوره معنا باندې زده کړی وي. همدې وجې نه الله رب العلمین د خپل خوږ پیغمبر په ژبه باندې موږ او تاسې ته ویلي دي. د الله رب العالمین د دین په باره کې علم ونه لرو د خپل دین د ضروریاتو نه خبر نه یو نو بیا به عمل څنګه وکړو او چې کله موږ او تاسې په خپل دین باندې عمل ونه کړو او خپل دین ونه پېژنو نو بیا به موږ او تاسې الله رب العالمین ته جواب څنګه ورکوو کله چې په قبر کې سړي کېښودل شي او که ښځې کېښودل شي نو د هغې نه یو درې پوښتنې کېږي یوه پوښتنه دا ده چې ستا رب څوک دی دویمه پوښتنه دا ده چې ستا پیغمبر څوک دی او درېیمه پوښتنه دا ده چې ستا دین څه شی دی؟ نو چې کله موږ او تاسې په دنیا کې نه دین زده کړی او نه هم په دین باندې عمل کړی، نه هم الله پېژندلی او نه هم د الله رب العالمین په حقوقو ځان خبر کړی، نه موږ او تاسې د الله په وړاندې خپل مسؤلیت پېژندلی، نه هم خپل پیغمبر پېژندلی او نه هم د هغه په وړاندې خپل مسؤلیت پېژندلی، نو بیا به موږ او تاسې څنګه په قبر کې جواب ورکړو؟ دا ډېره سخته خبره ده. عزتمندو خویندو چې موږ او تاسې ته ناشنا ملایک راشي او په قبر کې موږ او تاسې ته ودرېږي او موږ او تاسې نه دغه پوښتنې کوي چې خپل رب هم پېژندلی او د خپل رب په وړاندې هم خپل مسؤلیت پېژندلی او بیا هم ادا کړی هلته به جواب ورکړو چې ربي الله رب مې الله دی همدغه رنګه د پیغمبر په اړه که پوښتنه وکړي او موږ خپل پیغمبر پېژندلی او د هغه په وړاندې هم خپل مسؤلیت ادا کړی جواب به ورکړو چې نبي محمد صلی الله علیه وسلم او که چېرته موږ او تاسې خپل دین پېژندلی او بیا هم د دین په وړاندې خپل مسؤلیت پېژندلی او بیا هم ادا کړی نو بیا به موږ جواب ورکړو چې دین زموږ اسلام دی لیکن چې موږ او تاسې په دې باب ګوښه پاتې شوي نه را ته په کورنۍ کښې چا دین را ښودلی او نه را ته په ماحول کښې او په محیط کښې داسې زمینه برابرې چې د الله رب العالمین دین زده کړو او په هغې باندې عمل وکړو نو بیا به موږ او تاسې د دغه پوښتنو دپاره هېڅ جواب نه لرو والعیاذ بالله الله دې نه کوي نو بیا چې څوک د دغه پوښتنو جواب نه لري الله رب العالمین د هغه ملایکو په واسطه دې ته سخته سزا ورکوي قبر پرې راتنګوي تر دې پورې چې پښتۍ یوه په بله کې ننوځي او دارنګه ملایکې په ګروزونو باندې ویي د قبرونو حشرات ماران او لړمانان هغه په قبر کې د دې جسد ته سزا او عذاب ورکوي او دارنګه روح ته په جهنم کې بیا سزا ورکول کېږي روح یې چې د جهنم ته ځي د جهنم د طرف نه بدن ته دروازه خلاصېږي کړکۍ خلاصېږي چې په هغې کښې د جهنم عذابونه او د جهنم بدبویانې را ځي نو زما عزتمندو خویندو مونږ او تاسې باید په خپل ژوند باندې فکر وکړو په خپل تېر ژوند باندې او په خپل راتلونکي باندې چې آیا مونږ خپل رب پېژندلی دی یا د هغه په وړاندې چې زمونږ کوم مسؤلیتونه دي د هغه په مونږ کوم حقوق دي هغه هم پېژندلي دي که نه خپل پېغمبر هم پېژندلی دی او د خپل پېغمبر په وړاندې چې زمونږ کوم مسؤلیتونه دي هغه هم پېژندلي دي که نه مونږ او تاسې خپل دین او د دین په وړاندې خپل مسؤلیتونه پېژندلي دي او که نه د خپلې کورنۍ او د خپل ځان او د خپلې ټولنې په هکله زمونږ کوم مسؤلیتونه دي چې الله رب العالمین زمونږ په ذمه باندې اچولي دي که چېرته مونږ او تاسې دا پېژندلي وي او بیا هم ادا کړي وي نو دا زمونږ او ستاسې دپاره لوی سعادت دی او که نه نو بیا الله رب العالمین زمونږ او ستاسې نه پوښتنه کوي نو د دې لپاره چې مونږ دغه مسؤلیتونه وپېژنو د دغه درس سلسله او د دغه درس دا لړۍ شروع شوې ده نو ټول په غور سره دا واورئ او خپل دین زده کوئ دارنګه خپل رب وپېژنئ خپل پیغمبر وپېژنئ خپل حقوق وپېژنئ او د ځان په وړاندې د نورو حقونه وپېژنئ چې دنیا هم ښایسته شي او آخرت هم ښایسته شي راځئ د زړه له تله د هغو مجاهدینو پیغامونه واورئ چې بېلابېلو طبقو ته یې ورکړي د خلافت اسلامي یو مجاهد په حیث باندې یو شاعر په حیث باندې ټولو علمای کرامو ټولو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو ته خوانده او باسواده خلکو ته خصوصا اهل علمو خلکو ته دا پیغام دی زمونږ د خوانه دا پېشنهاد کوو دا اپیل کوو to all the Muhajir brothers المتين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه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 او د الله رب العالمين په دين نافظولو کې څومره خوند دی زما د بالله قسم مې دا خلک به هېڅکله هم د جهاد او د ډګر نه کېنني زما عزتمندو مسلمانانو ورونو راشد الله رب العالمين دين چې دی هغه صرف او صرف خپرول چې دي او د هغې خورېدل چې دي هغه سره په جهاد باندې دي جهاد چې کله نه یې زما عزتمند دین نه شي خورولی جهاد چې کله نه یې زما عزتمند سړی مونږ نه شي کولی جهاد چې کله نه یې زما عزتمند چې د خپل ناموس حیا او د هغه ساتنه انسان نه شي کولی او جهاد چې کله نه یې زما عزتمند انسان خپل دین نه شي ساتلی دا ټولو دین او د ټولو شیانو ساتنه چې ده او د دې ټولو شیانو حفاظت چې ده دا صرف خاص خاصو دین پورې دی او داسې یو منهج به راولي چې د الله رب العالمین یو خلافت به الله راولي چې هغه په منهج نبوي باندې به قایم وي او د هغه منهج چې دی او د هغه طرز عمل چې د هغه محمد رسول الله دی او د الله دین به زما عزتمن ده نو د دې وجې نه عزتمن به مو تاسو ته دا خبره کوو چې راشئ د الله رب العالمین دین چې دی دا قرباني غواړي د الله رب العالمین دین چې دی دا تکلیفونه غواړي د الله رب العالمین دین چې دی دا وینه تویول غواړي د الله رب العالمین دپاره د خپل سر په لاس کښې ونیسئ او د الله رب العالمین دپاره راشه دا دین داسې دی دا خور کړي او په دې وخت کښې زما د علماو او طلباو ته دا پیغام دی ای علماء کرامو والله العظیم ستاسو عزت چې دی او ستاسو کامیابي چې ده هغه د الله رب العالمین دین خورولو کښې ده او والله العظیم چې دین خورېږي هغه په جهاد کښې خورېږي ای علماء کرامو راشئ دلته او د الله رب العالمین دا دین چې د انسانیت دی وښیوئ تاسو ته د جهاد ثمره او د جهاد تر قېمته تاسو ته معلوم دي. نو عزتمندو! ستاسو په وجه باندې الله رب العالمين ډېر کار په دې دنیا کښې کوي. ستاسو په وجه باندې الله رب العالمين دا دين دلته خور کړي او ستاسو په وجه باندې الله رب العالمين دا دين مخکې لاړ شي او د نورو مرتدينو او کفارو ته زما دا پېغام دی، ای مرتدينو! که چېرته تاسو د الله رب العالمين دين مخې ته او د الله رب العلمين د قانون مخې ته ودرېدئ او د هغې رکاوټ جوړ شئ، قسم په الله د الله رب العلمين د دين داسې زمري دي چې ستاسو د وينو ته داسې تږي دي لکه څنګه چې يو انسان ته چې تږی شي اوبو ته د ضرورت دی داسې ستاسو وينو ته تږي دي او زما دې په الله قسم وي دا زموږ مجاهدين شهادت دومره خوښوي کما تحبون الحیاة لکه څنګه تاسو ژوند خوښوئ هغو مرګ پسې دې چې ګرځي والله العظیم هغوی په سرونه لاس کښې نیولي دي چې یا الله ستا دپاره مې دا سر قربان کړی دی یا الله ستا د دین دپاره مې دا سر قربان کړی دی یا الله چې هر رقم طاغوت یې هر رقم څوک یي چې یا الله ستا د دین د خرابوالي دپاره ستا د دین مخې ته ودرېږي ستا دین ته رکاوټ جوړ کړي الله زه به یې ختموم والله العظیم که تاسو په نړۍ کښې څومره طاقتونه څومره خلک را جمع کړئ څومره تعهدونه څومره باید دا خلک را ټول شي او څومره پاڅونونه وکړې لله الحمد خلافت مجاهدین الحمدلله دې مرام او دې مقصد ته رسېدلي دي چې یوازې یوازې د رب العالمین رضا ده او د الله رب العالمین رضا پسې روان دی والله العظیم دیو سرونه چا ته نه ټیټوي الله العظیم دیو چې دي د الله رب العالمین دین حاکمول غواړي دا او دا خبره ده چې د الله رب العالمین دین په دې نړۍ باندې الحمدلله اوس حاکمېږي او روانېږي الحمدلله خلافت اسلامي چې دی هغې مقصد او مرام هم دا چې د الله رب العالمین شریعت په دې نړۍ باندې حاکم کړي او دې نړۍ باندې د مسلمانانو دا دین چې دی هغه شریعت چې محمد رسول الله راوړی دی او هغه قرآن چې د الله رب العالمین کتاب دی هغه په دې نړۍ باندې حاکم کړي هغه مسلمانان او هغه خلک چې دي هغه چې مسلمانان د الله رب العالمین دین منلی او مسلمانان دې په هغو باندې ظلمونه کېږي د هغو ظلمونو نه نجات خلکو ته ورکړي هغه مسلمانان او زندانیان هغه راخلاص کړي او که چېرته تاسو د دې مقابلې ته ودرېدئ، نو زما دې په الله باندې قسم وي سرونه به ستاسو نه غوڅ کړي، لکه څنګه چې د مخکې خلکو سره شوي دي. والله العظیم چې مخکې خلکو سره کوم کوم کار شوی، والله تاسو سره به تاسو سره به هم وشي، خو تاسو نه مې دا خواهش دی راواورئ چې راشئ د الله رب العالمین دې دین ته تسلیم شئ. که چېرته نه تسلیمېږئ، فاعتبروا یا اولی الابصار تاسو عبرت واخلئ عقل والا خلکو! د هغه خلکو نه عبرت واخلئ او د هغه خلکو نه پند واخلئ چې د چا سرونه د خلافت اسلامي د مجاهدینو په لاس باندې غوڅ شو څوک چې د خلافت اسلامي مجاهدینو په بمونو باندې کښېنول څوک چې د خلافت اسلامي مجاهدینو په ټوپکو باندې ویشتل او څوک چې د خلافت اسلامي مجاهدینو هغه په دار باندې وځړول والله العظیم د هغو نه عبرت واخلئ والله هغه ډېره شرم ورځ ده هغه ډېره بېغیرتۍ ورځ ده چې تاسو د خلافت اسلامي مجاهدینو لاس ته راشئ او تاسو باندې چړه کش کړي والله ژوند در باندې درکړې راشئ خلافت اسلامي ته تسلیم شئ والله دا صفا مسلمانان دي والله مجاهدین دي والله چې مخلصین دي هېڅ طاغوت او هېڅ کفر سره تعلق نه لري او ای مجاهدینو تاسو ته پیغام دا دی ای مجاهدینو د الله رب العالمین دین دپاره قربانیانې ورکړئ والله العظیم چې الله رب العالمین ملاقات دی د الله رب العالمین ګاونډیتوب دی د الله رضا ده او د الله رب العالمین هغه ښایسته جنتونه چې الله رب العالمین تاسو لپاره تیار کړي چې محمد رسول الله فرمایلي دي اعددت لعبادي الصالحین چې حدیث قدسي دی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما د خپلو مؤمنانو مجاهدینو بندګانو لپاره داسې جنتونه تیار کړي دي چې سترګو لیدلي نه دي غوږونه اورېدلي دي او د انسان زړه کښې د هغې تصور نه دی تېر شوی زما زما د مجاهده دا د الله رب العالمین دا مرتبه در کړې ده داسې جنتونه داسې حورې الله تعالی باید تیار کړي دي یو حدیث کښې داسې راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي د مجاهد لپاره الله رب العالمین داسې بلډنګونه او داسې شجر تیار کړی دی چې انسانان کله به یې داسې تصور ونه کړي داسې نعمتونه زما عزتمند مجاهد ته الله تیار کړي دي د الله رب العالمین دین باره کښې د چا نه ونه وېرېږي د الله رب العالمین دین په خپرولو کښې کفار او مرتدین باندې رحم ونه کوي او دې سره په داسې مېړانه په داسې باندې قوت باندې وجنګېږي چې کوم قوت الله رب العالمین تعالی در کړی دی والله العظیم ستا مخ ته تګ ستا مخکې واله چې دا د الله ربالعلمین رضا ده یو حدیث کښې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي وایي هغه مجاهد د رب العالمین خان دي چې کوم مجاهد په اول صف کښې جنګېږي او شاته نه ګوري او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي فاذا ضحک ربک الی قوم فلا حساب علیهم ای مجاهده چې کله ستا رب یو انسان له وخاندي په هغه انسان باندې حساب نشته دی خوشحاله شه په دې خبره باندې والله العظیم تعالی الله رب العالمین دعاوې حورې در کوي